او عمل لا يمل املالا دا لیکل د یادونه املا چوتو جمی د الفاظ تاکید نه لسان دو معنی دي دلته معنا جارحه مخصوصه ابو زید سروجی پر ځای کې وراشي سروجی منصوب زید سروج واسند روایته سردا یسند سنودن څنګه دا یا څنګه سرودان اعتماد کول اسناد معنا پورته کول روایت جمع روایت راځي الحرب الحمام البصری خپل ځای کې براشي دا مما عملیت هو ما عملیت دا مقامات هغه مقامات دي هغه سیز دي عملیت جميعهم چې لیکل ما ټول على لسان ابي زيد السروجي فجب د ابو زيد السروجي باندې واسنت روایته او منسوب کړل ما روایت دا و الحارث بن حمام بصری ته علامه حقیقی وایي چې دا څومره واقعات چې کړي دي دا ابو زيد السروجي کړي دي خدای دې نقل کړی چا دي الحارث بن حمام نقل کړی وما قصدت بالحماد فيهم قصد يحلل احماد چس کول قارین جمع دا قاری دا و تکفیر سوال طالبی تکفیر ضد تقلیل لے سوال مانا جماعت طالبین جمع دا طالب دا ولم اودعهم من الاشعار الاجنبیہ او دا عیود ایداعا چا سرا امارت کی خودل یا چا امارت اغسطل دو امارت کرایی اشعار جمع دا شعر لکا احبار جمع دا حبر اجنبیہ پردی مقام حلوانیت دویم نمبر کې روانه ده تو آخرین تو امین آخرین تسنه آخر ده بل تو امین همزاد چې د شپږو میاشتو نه کم د یوې خېټې له دوه بچي پیدا شي هغې ته تو امین وایي زمنتهما خواتم المقامة الكرجية زمن زمن تزمينا داخله المتزمن كول وما قصدت بالحماز او نه د قصد کړې ما په انتقال سره فيه په دې کتاب کې د یو اسلوب نه بل اسلوب ته جما انتقال کړی دی الا تنشیط قاری مگر چوس کول د لوستون په داغي وتکفیر سوال طالبی او ډیرول د جماعت د طالبانو داو دا دې بار ما کار کړی ولم اودعهم او لدی کې خود ما په دې کتاب کې من الاشعار الاجنبیه لا اشعار پردونا الا بیتین فرزین مگر دو بیت جدا جدا جدا جدا دا چې یو بیت یو شاعر دی بل بل شاعر دی اسس علیهما چې خودل دي ما پاګه دور باندې بنیت المقامت الحلوانیتی بنیاد کړل ما غزوارا اول جوړول کې دا غي دی یعنی دې مقامات چې 50 مقامي دي په دې کې د پزرګونو اشعار راوړي پزرګونو پسونو نه پزرګونو په دې اشعارو کې سلور اشعار دا پر دې دي ادا نور ټول د خپل دي دا مطلب دی خدي ما او ما سوا دغه د ذهن زما اول جوړون کې راغی دی ومقتضب حلمه ومره او پرې کول کې د خوک داغي او د تاریخ داغي دی دا یو شاعر دی هغه ووردل چې یوې کونترې جړل چې کونترې جړل نو د وی چې د په خپل محبوب پسې جاری دا کونتره چې دا دا په خپل محبوب پسې جاری هغه شته نه نو دې برا شروع شو چې ما محبوب نشته زم په خپل محبوب په ځای را شروع کړل چې لږ ساعت تیر شو نو سوچ را چې او خو به خوند د تا خو د کونتر نه سبق زده کونتر نه تا سبق زده کوم نو فضل له چا د پاره شو مخکري د پاره کړه د دې د دې شعر مطلب دا دی چې علامه حلیلی وایي کله ارسم نه کارو کما په چل مې د چا نه ذکر دی دا به زمان نه کمال هغه د پاره نه فصل